ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إن الشديد من يملك نفسه عند الغضب أو كما قال رب العالمین دنیا کې انسان ته یو صفت ورکړی دی چې هغې ته په عربۍ کې غضب وایي او موږ ورته پښتو کې غوسه وایو هر انسان غوسه کېږي که ښځه وي هغې له هم غوسه ورځي او که سړی وي هغه له هم غوسه ورځي مالدار هم غوسه کېږي غریب هم غوسه کېږي ماشوم هم غوسه کېږي بوډا نو غصه د انسان خپل فطری او طبعی صفت ته چې انسان پیدا شي الله پکې دا غصه پیدا کړي پټېنی ماشومی او چې سړی یې چیړي نو هغه په جړا شي د غصې د وجې نه یا هغه ماشوم انسان ته لاس واچوي د غصې د وجې نه چا کې زیاته او چا کې کمه غصه په حقیقت کې د الله پاک د طرف نه د انسان د پاره یو ښه صفت دی ولې که دا غصه په انسان کې نه بې غیرته وي بیا به خلک د خلکو نه مال وړي دله به غصه نه وردي خلک به د خلکو نه ښځه بوځي دله به غصه نه وردي خلک به د خلکو نه خور او لور بوځي دله به غصه نه وردي دوی به چپ چاپي نو چې څوک د چا نه مال بوزي ښځه ترې بوزي لور ترې بوزي بچی ترې بوزي ځمکه او کور او جایداد ترې نیسي او دی غوسه کېږي نه چپې دې ته څه وایي بېغیرته ورته وایي نو غوسه د انسان دپاره د غیرت نښه ده الله انسان کې دې دپاره دا غوسه پیدا کړې ده دا د ده ښه صفت دی چې د ده مال باندې څوک حمله کوي دی به ورته غوسه شي ناسړی به یې نه وړي که د ده په عزت او د ده په خور او لور څوک حمله کوي، دی به غوسه شي، نو د عزت ته محفوظ شي. که د ده په نفس او د ده په جومات او د ده په مدرسه او د ده په عزت او د ده په پیغمبر او د ده په خدای څوک حمله کوي، دی به غوسه شي، نو هغه عزت به محفوظ شي. نو غوسه د الله نعمت دی، ګورئ! د الله رحم دی، او په انسان کې د الله یو ښکلی صفت دی چې انسان کې غیرت پیدا کوي که دا پکې نه نو انسان کې غیرت به نه بیا بې غیرته به ورونو هر یو شی د خپلې اندازې پورې استعمالول پکار دي غصه به دونه استعمالی چې څونه د هغې خپله اندازه وي هر شي یوازې غصه نه ګوره اوبه څومره د فایدې شی دی چې سړی تږی شي اوبه څکي خو یو اندازه ده که د اندازې نه زیاتې اوبه وڅکي هم له نقصان دی ډوډۍ باندې د انسان ژوند تېرېږي خو د اندازې برابر که د اندازې نه زیاته ډوډۍ وخوري هغه له مصیبت جوړېږي ډاکټر یو سړي ته وایي ګولی وخوره یو ګولی سار یو غرمه او یو ماښام درې ګولی به شواروس کې خورې او د لسو ورځو مې له دېرش ګولۍ درکړې اوس دا سړی راشه دا دېرش په یو ځای وخوره څه به یو یو خورې دروازې او درې دروازې لس ورځې کې دېرش ګولۍ دي یو ځل یې وخوره چې بیماري دي په ورم جوړه شي نو چې دېرش یو ځل خېټې ته ور واچوي څه د خیال دې جوړ به شي که ځای ته به ورسي فساد د قبر ته رسېدلي یا ډاکټر ورته وایي وی لکه یو سار یو غرمه یو ماښام نو که دی دوه کی نقصان دی او که شپږ خوری نو ډاکټر ورته ویلی چې شپږ نو که د شپږو په ځای دولس کی نو ځای ته ورسوي کومه اندازه چې انسان ته یو ډاکټر خولی د دارو هغې نه زیات به نه خوري کومه ډوډۍ چې ستا د فایدې وي د هغې نه زیاته به نه خورې کومې اوبه چې ستا د فایدې د هغې نه زیاتې به نه څکې که زیات استعمال دې وکړو د فایدې په ځای نقصان به درکړي دقرنګیرونو غوسم ده اوس ته چې څومره د فیدی وی هغه مره به کې د فیدی نه زیاته به نه کې چې زه یې غوسه کوه چې نی مکوه چې څومره غوسه فیده رسوي دومره کوه د دې نه زیاته مه کوه الله دې مونږ کې د حضور پاک مبارک اخلاق پیدا کړي نبی علیه السلام مبارک په دوو ځایونو کې غوسه کړې د دې نه زیاته نه ده کړې یو چې کوم ځای به د شریعت خلاف څه خبره یې واورېدله، د شریعت هتک به راغی، نو په هغې به یې غوسه کوله. د الله یا د کتاب یا د شریعت متعلق په دې به غوسه کېده. او یو دویم ځای به داسې و چې چا به د حد نه زیات عبادت کې کوشش شروع کاو. څونه عبادت به و، ده به ویل نه زه له دې نه هم ډېر کوم. په هغې به هم نبي علیه السلام غوسه کېده. یو موقع کې حضور پاک مبارک د کوره بارو ته درې صحابه کرام راغل د بیبیانو نه تپوس وکړه چې نبی علیه السلام څونه عبادت کوي بیبیانو ورته وې د شپې خوب هم کوي عبادت هم کوي او بیبیانو لم هغه خپل حق پوره کوي او کله نم پوره کوي او روجیم نسی او کله روجم نه نسی کوجه وي هغې صحابو په زړه کې سوچ وکړ چې دا خو د نبي علیه السلام عبادت جوړ لږ دی نو هغه یو وایي یې وایي که پیغمبر علیه السلام عبادت لږ کوي نو هغه ته خو الله مخکې وروسته هر څه بخښلي دي مونږ به ډېر کوو نو هغه یو کس وایي وی زه خو باړو ښځو ته ځان نه نږدې کوم واده نه کوم د سر نه بلکل زما خو دا فیصله شو بل صحابي وایي زه به ټوله شپه عبادت کوم خوب به نه کوم ابل صحابي وي زه به ټول عمر روجي نیسم کوجه به نه کوم نبی علیہ السلام مبارک چې کور ته راغی بیبیانو ورته اله وې جومات ته راغی صحابه ناستو وی تاسو دا دا خبره کړې ده وی او صاحب وی زما د قسمي په هغې حضور پاک مبارک غوسه شو وی زما د قسمي چې د الله په ذات او په صفت ستاسو نه زما زیات علم دی هر څه زه ښه پېژنم او ستاسو نه د ستاسو په نسبت زه د الله نه زیات یریږم بیا هم زه کله روژه نیسم او کله نه نیسم هم عبادت کوم د شپې هم خوب کوم هم کله بیبیانو ته راځم او کله نه راځم وی داسې به نه کوی دا تاسو چې څه ویلي دي ستا د وجود په تاسو حق دی نو خوب به هم ورکې ستا د ښځې په تا حق دی د هغې حق به هم پوره کې ستا د وجود په تا حق دی نو همیشه روجې به نه نیسي کله به کوجم نیسې کوجه به هم کې صحابه په دې پوه کړل نو په دې به نبی علیه السلام غوسه کېده چې څوک داسې کار وکړي ټول عمر روجې نیسې او د شپې خوب هم نه کې او واده هم نه کې نسل مسلمان به د کومې راځي او چې ته دا کې یو لس ورځې به دا قسم عبادت وکې او چې خوب نه کې بې خوبه بې روژه وجود به دې کمزوري شي د ټول عمر عبادت به درنه پاتې شي نو د حضور پاک مبارک دغه خبرې ته نظر و نو په دې به خفه کېده چې څومره عبادت زه درته وښیم دومره کوې دې نه زیات ته نه کوې نفس له حق ورکوه بچو له ورکوه میلمه له ورکوه سترګو له ورکوه د سترګو د باندې حق د خوب ورکوه دویم چې به یې کوم ځای کې د شریعت خلاف خبره ولیدله په هغې به ډېر سخت غوسه کېده، ذاتي انتقام به یې چرته هم نه اخیسته. یو ځل حضرت عمر فاروق رضي الله عنه تورات یو نسخه راوړه او هغه یې لوستله. هغه کتاب ته، تورات ته، کتل او حضور پاک مبارک دا مخ سور کېده د غوسې نه. ما چې کوم دین راوړ دی په هغه کې د شک دی څه وی نه صاحب زما توبه ده بیا به نه کوم دې تورات کې خو د دې خلکو یهودیانو تحریف کړی دی وی ته که خپل قرآن یهود لري اوس هغې یې ګوري نه نو تور تورات ګورې دې کې تحریف دی قرآن د هغې نه وروسته راغلی دا ناسخ دی تورات منسوخ شوی دی اوس به ته دې وخت کې په قرآن عمل کې په تورات به نه کې او وایي، زما دې قسم په الله چې دا تورات په کوم پیغمبر نازل دی چې موسی علیه السلام دی، که هغه جمدي و، هغه به هم په ما او په دې قرآن ایمان راوړی وای. په دې نبي علیه السلام غوسه شو. ولې؟ ځکه تورات د الله کتاب دی، خو یهودیانو ګډوډ کړی دی. څه خبرې پکې د ځانه ورمنډلې دي، تحریف ورته وایي. څه د الله حکمونه یې ترې ایستي دي، نو چې څوک دا ونه وایي چې دا د الله رښتونی ټول کتاب دی، په دې څوک عمل شروع نه کړي. دې کې خو یهودیانو ځانه ډېرې خبرې لیکلې دي. نو په دې دو څیزونو به رسول الله مبارک غوسه کېده ذاتي خبرو باندې هیڅ قسمه غوسه نه ده کړې یو یو صحابي یو ځل راغی نوی مسلمان و نوی نبی علیه السلام ته کېناست بلکې لا بس تقریبا مسلمانېده لا مسلمان شوی هم نو دې نه پس مسلمانېږي وی د الله رسول ایمان ته مې زړه کېږي او بلکې ایمان ته ورنږدې شوی ما خو ما له پکې د یو څیز اجازت راکړه وی څه وی د زنا دې نه نه شم صبرولی د زنا اجازت راکا اوس که بل سړی دی د نبی علیه السلام مبارک په ځای نو سخته غصه به ورته راغلې وه چې ښه زنا غوندې ګنده څیز او بیا زما نه اجازت غواړې زه خو چې اجازت زه د دې درکولی شم تصور هم نشي کېدی او بیا په اسلام کې ایمان هم راوړی او دا هم غواړې غصه یې ونه کړه ورته حضور پاک مبارک په ډېر عجیبه انداز یې پوه کړ مونږ هم بعضې وخت څوک تپوس وکړي انسان یو مونږ له غوسه راشي غوسه نه ده پکار په طریقه خبره وکړه حضور پاک مبارک ورته عجیبه خبره وکړه وی ښا د زینه اجازت غواړی وی او وی دا مور له خوښه چې ستا مور سره څوک دا عمل وکړي وی مور او پلار مې درنه قربان چرې به زه خپلې مور له دا عمل خوښ نه کم او نه به بل مسلم بل انسان مور له خوښ کړي وی خور له خوښه چې ستا خور سره څوک دا عمل وکړي چې کوم عمل ته خپلې خور له نه خوښې د بل خور له ولې خوښې کوم عمل ته خپلې لور له نه خوښې د بل لور له ولې خوښې کوم عمل ته خپلې مور له نه خوښې د بل مور له ولې خوښې کوم عمل خپلې ترور له نه خوښې د بل هغې له ولې خوښې بس یې سر ښکته کړ نبی علیہ السلام مبارک ورته په سینه لاس کې خو پرې زړه وی اللهم طهر قلبه یا الله ولا پاک کې سړی ایمان راوړو مسلمان شو چی مسلمان شو قسم دی هغه وایی وی د حضور پاک د دغه وینا او چی لاس مبارک یې راله په دې زړه کیښود د دې نه پس مې ښځو طرف ته میلان مکمل ختم شو پردی خو څه کې چې خپلو ښځو ته هم زما میلان ختم شو بس ټول نظر الله ذوالجلال ته او په مخ د ځمکه چې کم شی مې ډېر بدی شي هغه دغه بدپلیتي او بدعملي شوه دې نه پس اوس که نبی علیه السلام ورته غوسه کړی وی څپېړه یې ورکړی وی چې داسې تپوس کوې ممکن ده چې هغه تللی ایمان نه هم تللی وی لیکن غوسه یې ونه کړه او په طریقه یې پوه کړه هغه د هغه د ایمان سبب وګرځېده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ امام یو سړی ولا راغی ګوره څومره سخته خبره سړی حیران شي وی صاحب یو خبر له راغلی وې ستا پلار مړ دی او مور دې کونډه ده ما ته یې را په نکاح که داسې به څوک چاته ووایي او بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوندې شخصیت ته چې موږ د چا په مذهب یو وی پلار دې مړ دی او مور دې کونډه ده دا ما ته را په نکاح کا که بل سړی نو کوتک به ورته نکلو شي ودرېږه چې اوس دې برابر کړم ځکه ما د مور متعلق دومره سپکه خبره کوې تا له حیا هم نه راځي چې ما ته مخ په مخ دا خبره کوې امام صاحب څونه هوښیار سړی و او ورته وایي وایي چونکې دا خو زما د مور معامله ده بوډۍ ده نو زه خو هغه په خپل اختیار تاله نه شم درکولی تپوس به ترې وکړم تپوس به ترې وکړم نو که خوښه یې وه تا سره نکاح زه ترې په نکاح کړم او که نه وه خوښه نو زما مور ده زه خو پرې زور نه شم کولی سړي به ډېره ښځه تپوس ترې وکړه دی د هغه سپکاوی کوو چې څه منځې لار دا سړی روان شو او لږ منځې لاړ درز یې وخوړ راپرېوت دا څټی مات شو مړ شو چې مړ شو امام صاحب ته طالبان رالل وې صاحب وې ستا د مور سپکاوی یو کو تا صبر وکړو نا سړی یو و مړی ستا هغې صبر وو اوس که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سپکاوی وکړه غصه وکړه دې سړي ته کړې وې الله به بس خپل بدل دې واغش ما زه څه کوم ما ته ما ته اوس پرېښه نه غوده او تا ته سپکر او تا ته خپل بدل واغش امام صاحب ورته سپکه ونه وي چپ پاتې شو الله ته یې پرېښود الله ته د هغې نه مضبوط بدل واخیستو پسات یې خیرت ته ورسو او همداسې ده ګورې نبي علیه السلام فرمایي که څوک درته تکلیف در رسوي څوک در سره زیاتی کوي ظلم کوي ته مه کوه الله ته وسپاره که ته سپېړه ورکړې ستا معمولي سپېړه ده او چې تا سپېړه ورنه کړه الله ته دې پرېښوده الله غټه سپېړه ده هغې ته یې پرېږده چې الله ته له مضبوطه سپېړه وباسي نو خلک څه کوو هغه معمولي سترګې ور وځبوي نو مونږ کنځل وکړو که هغه یو کنځل وکړي موږ لس کوو که هغه معمولي غوندې لاس راوچت کړي موږ تماچې ته ګوتې کوو او که هغه تماچې ته ګوتې کړو نو موږ کلاشنکوف پسې منډه کړو ټول قوم ورسره برباد دا د شریعت اصول نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پهلوان څوک دی الشدید لیس بالسرعه پهلوان دې ته نه وایي چې یو بل لا پرځوي مونږ خلک خو دې ته پهلوان وایي چې یو چت یو بل راوپرځوي او پسې نه وله کېږي دا پهلوان نه دی شدید پهلوان څوک دی هغه څوک چې یملک نفسه عند الغضب چې د له غوسه راشي او د خپل غوسه قابو کی انسان مه قابو کوه غوسه درشي او غوسه دې قابو کړه دې ته پهلوان وایي موږ نن دغه ته پهلوان نه وایو موږ دې ته پهلوان چې سړی چت کورو برو پسینه ولا کېده او د مور او د خور کندلې په لکه ته خېجوا غوسه قابو کول دې ته پهلوان ویل کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه هجرت کو عجیبه منظر و ځکه سړی چې خپل وطن پرېږدي او قوم یې وباسي چې ځه وځه او د پلار نیکه د وطن نه وباسي د خپل کور نه وباسي او د خپل علاقې نه وباسي دا ډېر ګران کار دی نو چې کله مدینې منورې ته هجرت کا وطن یې پرېښوده وړل یې رالل چې راشه بیت الله ته لږ وردننه شه پته نشته چې بیا به زه بیت الله ته راشم او که ورانه شم نو د بیت الله چابي د یو سړي سره وه عثمان ابن طلحه د هغه نوم عثمان حجبي ورته وایي د بیت الله چابي چابی والا هغه له راغی نو اتفاقا هغه د بیت الله د دروازې خوا کې ولاړو او کافر وکړ چا به نه درکو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ګوره عثمان ته یو ځای کې اوس ولاړ چابي در سره ده زه دې خوا ولاړ وی ګوره مه کوه یو ورځ به داسې الله راولي چې دا چابي مما سره او ستا په ځای به زه ولاړ یم او ته به زما په ځای ولاړ او ته غوسه شو هغه عثمان وی دا څه سوی په خپل وطن کې دې ځای نشته دا خبره کوي او تعالی داسې مقرات لل ټول عرب دی مخالف دی دا دی دا دی ډیر ستغ سپور نبی علیہ السلام ته وی حضور پاک مبارک هیڅ قسم غږ نه کو صرف دومره چې سترګو کې اوخ یو ګرځي روان شو سخت خبره چې کله الله مکه مکرمه فتح کړه ګوره راغی په اتم د هجرې د لسو زرو لښکر سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مکه مکرمه فتح شوه نو حضور پاک مبارک تاسو اندازه ولګوئ چې یو سړی څوک د وطن نه وباسي د کور نه وباسي او بیا داسې صحابه هم پکې وو چې د هغوی ښځې دلته پاتې شوې د چا لوڼه پاتې شوې د چا زامن پاتې شو کورونه چې خلک ونیول او دومره سختۍ لکه د حضرت بلال او د صحابو سختۍ تاسو اورېدلي چې څومره سختۍ ورسره شوې دي او دا خلک بیا راشي هغه خپل وطن ونیسي دښمن سره به څه کوي سرمن به ترې باسي که نه وایي به چې اوخ او الله ما له بیا خپل وطن راکړه ورېږه خپل دښمن سره به ګورم تا زه له کوره ایستو اوس تا وباسم تا زه والې ټکولم په شګو به دې راښکم اوس به تا نه هغه بدل اخلم تا زما لاسونو خپو کې پړې اچوله وهلم برې اوس به در سره ګورم هغې سړي په ما د ډنډو ګزار کړی د سره به ګورم هغه سړي زما پلار وجلې دی نو بدل اخلم هغه سړي مې رور وجې دی نو بدل اخلم تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې څومره ښځې وې خاوندانو بچو ته یې ویل وتښتئ کورونو نه ځئ او یا په کور کې پټ شئ او یا وتښتئ ورې مسلمانان رالل او خپل انتقام به خامخا اخلي بدل باندې د حضرت حمزه رضی الله عنه بدل له څه وایي چې څه به کېږي او د مکې ښځو یې نن به زموږ عزت لوټ کېږي هغوی خو د مسلمان نه نو خبر چې مسلمان کم حیثیت لري وې نن به زموږ دشمن راځي او مکه به قبضه کوي خاوندانو ته یې زموږ عزتونه به نن لوټي نن به ستاسو د میندو عزت لوټي نن به ستاسو د خویندو عزت لوټي حضور پاک مبارک له الله جیبه خوی اخلاق ورکړی اعلان یې د هغه ځای نه وکړه ابو سفیان ورغی د مکې سردار و د مکې سردار او په لاره کې د نبي علیه السلام سره میلاو شو او چې څنګه میلاو شو له ایمان یې نه وراوړی حضور پاک مبارک ته حضرت عباس رضی الله عنه وایي، د الله رسوله! ابو سفیان د مکې د کافرو سردار دی، تا له خوا راغلی دی، معافي غواړي، لږ عزت وله ورکه. پرې عزت دا دی چې نن چا هم توره راوانغشته د مسلمان په مقابله کې هغه ته امن دی، اګر که زموږ د سر دښمن ولې وي، غږ به ورته نه کړي. که د چا د پلار قاتل دی او که د زوی قاتل دی او که د رور قاتل دی که چا چا نه کور اغشتی دی او که چا چا نه ځمکه اغشتی ده ټول ما وی صاحب لږ وله نورم ورکه وی ښه چې چا ځان ته پسې دروازه بنده کړه او په کور کې بند پاتې شو هغه لم امن وی صاحب لږ نورم ورکه وی ښه چې څوک راغی او د بیت الله جومات کې کېناست هغه لم امن وی صاحب لږ نورم ورکه وی ښه که د ابو سفیان ډېرې ته څوک ورغی هغه هم په امن کافر دشمن یې دی د کافر ابو سفیان چې دشمن یې د هغه دېرې ته او کور ته څوک ورغی هغه هم په امن عام اعلان یې وکړو هغه که کم د سره په توره جنګ کوي نو هغوی سره وکړي باقي پرېږدی نبی علیه السلام چې را روان و ابو سفیان هم ورسره نو سعد ابن عباده رضی الله عنه سره یو جنډه وه غټه نو چې ابو سفیان یې ولیده دی خو په ټولو جنګونو کې د کافرانو مشر و که نه نو سعد ابن عباده یو اشاره وله ورکړه چې ورېږه یو ټس پې وکم وی الیوم یوم الملحمه ابو سفیان نن د غوښو د پرې کېدو ورځ ده ابو سفیان راغی نبی سم ته ګیله وکړه وی د الله رسول چې دا نن ورځ خو مې نه وي لیدې ولې وی سعد ابن عباده ما ته دا پیغور راکړ چې نن یوم الملحمه د غوښو د پرې کېدو ورځ ده نبی علیه السلام څه وایي وی نه سعد ابن عباده غلطه دی وی الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده یوم الملحمه نه دی چې غوښې به پرې کوو یوم المرحمه د رحم ورځ ده رحم به کوو چې مکې مکرمې ته څنګه راغی نبی علیه السلام مبارک بوتان یې مات کړل د مطاف نه ګیر چاپېره او صحابه ته یې بس خپل عبادت شروع کړي کوي څوک طواف کوي صحابه هم ډېره موده پس بیت الله ته راغلل څوک لګیا دي بیت الله ښکلی څوک په منځه ولاړ دي الله ته جاړي عجیبه منظر دی چې وخت تېر شو ښځې هغه خپلو خاوندانو ته کوم سړي چې لا نه دي خبر د دې اعلان د نبي علیه السلام نه چې هغوی د بخښنې عام اعلان د معافۍ کړی دی نو ښځې ورته وایي چې ای سړو مسلمانان جوړ رانه خبره دروغ وخته سو وی ولې نو وی مونږ په کور خو څوک راونه ختل هر چا وی چې زمونږ په کور به نن راخېږي مال به مو وړي او زمونږ عزت به هم لوټ کوي او زمونږ خلک به هم وژني وی مسلمانان جوړ رانه لل سړو ورته وویل چې واقعي نه څه کش کلپ شته ځکه لوی لښکر چې راځي او په یو کلي حمله کوي خو ډېر لوی شر شوري کش کلپ نشته نو ښځې هغه خپلو خاوندانو بچو ته وویل دا څه وکړئ بهر وځئ وګورئ حالات خو معلوم کړئ چې سړي بهر ووتل او منظر ته وکتل نو یو صحابي په مونځ ولاړ دی بل طواف کوي بل د بیت الله غلاف پورې خطر الله ته جاري بل الته دعا کوي الله ته جاړي حیران شو خلک چې دا کم حالت دی وی نه نبی علیه السلام د عام معافی اعلان کړی دی د رحم اعلان یې کړی دی دړادړ همهغه کافر د مسلمانانو د سرونو دشمنان راتلل او د نبی علیه السلام سره بیعت وکړه او مسلمانېده ټوله مکه خدای مسلمانه کړه که حضور پاک مبارک د غصې نه کار اخیستی وي او یې چې تورې په چلوی وجنه یې داسې به شوي نو بیا راغی نبی علیه السلام یې د بیت الله د چابي چې چا سره د هغه تاواز کې هغه عثمان ابن طلحه وله راوسته ادي لا مسلمان شوی نو لا کافر و چې راغی وی عثمان چابي راکړه چابي ورکړه وی عثمان یاد یې خبره دې یاده چې ما هجرت کو دلته ولاړو یا درې ده چې تا ته مې چابي را کتا نه را کوله او بیا مې راته وی چې الله به یو ورځ راولي زه به ستا په ځای ودرېږم چابي به ما سره وي او ته به زما په ځای ولاړې یاد دي دي وی او بالکل د الله رسول یاد مې دي نن چابي ما سره ستا په ځای ولاړې او نن ته ما په ځای ولاړې تا سره چابي نشته ډېر دی دلته خو زما حضور پاک مبارک دروازه بیت الله کولو په ورننه وت او خې عبادت یې پکې وکړ دوه رکعته مونځ یې وکړو دعاګانې پکې وغوښتې او چې واپس د بیت الله نه راووته نو د مکې مکرمې د قبایلو دا سرداران مشران ټول ورته مخې ته ولاړ دي هر یو په دې تمه دی چې دا چابي ماله راکړي او د بیت الله د دې کولاولو د بندولو د اختیار زما شي یو هم ورته ولاړ دی بل هم ورته ولاړ دی بل هم ولاړ دی لوی لوی صحابه کرام ورته مخې مخې ته تېرېږي غږ خو څوک پورې نه شي وار یو په دې تمه دی یاره که چابي ماله راکړه کمال ولا کله کله لوی عزت دی چې چا سره د بیت الله چا بیانې الله قرآن شریف کې فرمایي کنه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې څنګه راتلو چې نبی علیه السلام وی عثمان څه شو او ولاړو وی ما دا چابي دیوال هم اقا کافر له چابي ورکړه وی عثمان دا ستا امانت دی دا سواله او تر قیامت پورې بستا پشت تر پشت دا چابي تاسو سره چلیږي څوک به نه راځي هغه سترګو کی اوښکی وګرځی وی چی یا الله یو وخت کی زما اختیار و نو ما دله چابی نه ورکوله دروازه می ورته نه کولاوله او نن چی د ده مکمل اختیار دی زه کافر یم ما وی چی ما سره به کوي څه نو یوازې معافی نه ده هغه چابی ماله واپس راکړه نو هغه عثمان ابن طلحه په جړا شو او په جړا کې راغی نبی علیه السلام ته وی الله رسول ما مسلمان کا ما مسلمان کا حضور پاک مبارک ورته کلمه د بیت الله خوا کې خو مسلمان شو او تاریخ لیکي چې ګور علیه نبي علیه السلام ورله کومه عجیبه خبره وکړه، وایي، تر پشته پشته پورې به ستا اولاد کې دا چلېږي. دې کې دې ته اشاره شوه چې الله به ستا نسل نه ختموي، نسل به یې نه ختمېږي، تر قیامته پورې به نه نسلي او ښځو سره چابیاني، سړو سره چابیاني، دا اشاره شوه چې ستا نسل د سړو به هم تر قیامته پورې چلېږي او تر ننه پورې سعودي حکومت د بیت الله چابي هم د هغه عثمان ابن طلحه حجبي په میراث کې د هغه اولاد سره چلېږي. لوی عزت ولا اوس پورې ملاو دی چا سره چې چابي وخوړل لوی عزت خاوند دی که نه که شاه عبدالله راځي او که بل بادشاه راځي او که بل راځي او دروازه کولاوي نو هغه سړی به راځي چابي هغه سره دروازه به کولاو کړي او بیا چې هغه مېلمانه تي دروازه به بنده کړي نو که حضور پاک مبارک غوسه کړې وي هېڅ پیدا به رحم به بهترین شی دی غوسه کوه خو په خپله اندازه د اندازې نه زیات نه خپلو بچو سره خپلې ښځې سره خپل ګاونډي سره خپل استاد شاګرد سره او مړه څه خبره ده خو د پنځه شپږ ورځې جیل خرې دلته ډوډۍ استه یا نالته پیسې مې ته خو بوخرو کنه جیل نه دی نو کوم ماشوم چې زیات والی شي په سکول کې هغه کلک شي خلک له موږ پښتانه ویل کوي دا څه شی دی وایي وایي به مټکور شو وایي وایي دا کیچ شو مټکور شو د هغه په والو څه نه هغه خو یو مال وال پرون مې دوه ساعته وایي نن درې وخورم څه چل به کړي کار اړو کوي نه او چې کوم د دباو لاندې وي که نه وال نه خوري د هغه په ذهن کې د هغه استاد هغه څومره به غوسه کېږي او څومره لوی سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغې زمانې مجدد او مجدد دومره کتابونه یې لیکلي دي بې شمېره د ښځو دپاره د احصلا دپاره جدا د سړو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا او صاحب د ډېر لوی د زمانې پیر ډېر لوی لوی علما کرام او محدثین یې مریدان دي نو مولانا اشرف علي صاحب غوسه ونه کړه خلکو ته وایي وایي ما ته چا یو چټ رالیږی په هغې کې لیکلي چې ته کافر یې نو تاسو ټول په دې ګواه شئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه مسلمان یم الله مې ومنم او نبی علیه السلام د الله رسول منم او آمنت بالله ورته وایي چې دا خو زما ایمان دی تاسو به ټول ما له اوس هم ګوایي کوئ د قیامت پر ورځ د الله په نسبت به هم ګوایي کوئ نو دې کې د کفر څه خبره ده او که ورور ما کې د کفر څه لیدي نو ما کې خو نشته کوي د هغې نه ما توبه ده اوس به چې دا یې څوک او بل راته وایي چې ستا حرمونه نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو دوه کسان موجود ناست چې هغوی زما د پلار او د مور په د نکاح په وخت کې ګواهي کړې ده موجودو هغه دوه کسان کولی چې ویزې درته ښولی شم چې دا پلانکی او پلانکی زما د پلار او د مور د نکاح په وخت کې موجود و نو زما د مور د پلار سره نکاح شوی دا رمونې نه یم خبره خلاصه شو تاریخ لیکي چې هغه سړی هغه خط لیکلی چاته پته نه وه وروسته بیا مولانا اشرف علي صاحب ته دی او معافي غوښتې ده د هغه په لاس یې بیعت کړی دی او د هغه په مري همیشه به یې بیا جړل او د هغه په مریدانو کې او د هغه د خانقاه یو لوی شخصیت رب العالمین بیا جوړ کړی نو که هغه ورته غوسه کړی چې دا سړی خو ما ته وښایه لږ انسان دی وښایي چې زه ورسره پېښ شم دا فایده به نه وه حاصله شوې حضرت یوسف علیه السلام سره رونو څونه ظلم وکړو د پلار نه جدا که د پلار او د مور نه ماشوم بچې دا یو بیا بوته او وادي کنعان کې چې کوم جور او شړ کوي وو په صحرا کې په هغې کې وغورځاو اوس کوي کې یو ماشوم چې غورځی دی جمدې کوم دی پاتې کېږي لیکن مفسرین لیکي چې د کوي د سر نه یې ورخطا کړ هلته فرشتو کلک ونیوه واخیستل او لاړل او سړي سر ټول نو لاړل ځکه هغه بادشاه به په خوا به خلکو کنټرول ورکاو کنه نو هر چا له سړي سر شي ټول لاړل یوسف علیه السلام خو په تخت شاهي نه ته دی په وهم ګمان کې نه تیرې ویرا زمونږ غرور دی دی خو یو غرور مړ شوی دی کوي ته موږ ورته کوي کوم ځای جام دی پاتې کیږي څوک به راو باسي هغه به مړي دی په تخت شاهي ناست دی او تاج په سر دی او صاحب خسته جامې یې دی او پولیس او فوج یې مخکې وروسته منډې وهي چې دوی سینګر وړل دوی ورته خپله جلا فریاد وکړو صاحب مونږ ډېر لرې ځای نه راغلي یو او د یعقوب علیه السلام زمونږ د پلار نوم دی پیغمبر دی او په سترګو نابینا دی ړوند دی او صاحب د پیغمبر اولاد یو اوږي یو درک نشته مهرباني وکړه مونږ له څه شی راکړه دې څو وروڼه یې ټول راغلي یې که څه پاتې شته که څه پاتې د هغوی سم در کوم چې رالله ډېر خوشحاله پلار ته وایي یعقوب علیه السلام ته وایي بابا ډېر ښه باچا و ډېر ښه باچا و مونږ له بلا غنم راکړل او د دې کشر بنیامین ورور عیسی هم راله راکړه خو بابا راته وایي چې دې به بل ځل راولی هسې نه دروغ هم راته نه ویلي په خطا هم رانه په غلطۍ رانه تاسو د بل چا عیسی په غلطۍ نه وړې ابه راولی چې هغه بوجه یې کوزې کړې نو یوسف علیه السلام نوکرانو ته ویلي چې کومې پیسې مې شي ویله ورته واپس ورکړې او ته بندې کړې چه بوجی سنګه وسپړدلی نو هغه سامان هغه پیسی میسی هر څه ورته په بوجو کی بند کړی ای بابا وی مونږ د خدای نه څه غواړو وی دومره نیک سړی وی چه هغه پیسی میسی هم مونږ ته راوی واپس کړی دی چه هغه غله خلاصه شوه او بیا تلل وی بابا هغه بادشاه سره خو مونږ وعده کړی وو چه کشر ورور به راولو دا بنیامین به بوځو دا د یوسف علیه السلام سکر ورو دا نور د بل نور نو دا دواړه سکر یو مور او یو پلان دی به بوځو وی نه بچو دې چا ته درکوم ولې بابا وی د ده نه مخکې د ده بل لور یوسف سره تاسو څونه ظلم کړی تاسو باندې بیا اعتبار وکړم د یوسف په حق کې مې په تاسو اعتبار کړی او ما له راوستو اوس دې بوځی په چل ول چې بابا د قافلې والا ته پوه شو که موږ خو دروغ نه وایو او دغه مصر دی او موږ به خیر قسمونه قرآنونه یې ورته وخوړل چې که موږ لاړو موږ له غله نه راکوي بیا ورسره زه یې بوځی نو الله بهتر پوهېږي نو والله المستعان على ما تصفون زه بوت چې څنګه یې بوته یوسف علیه السلام بنیامین دا خپل سکر یې ولید خو دی هم پوه نه کړ ډېر زیات خوشحاله شو چې داسې به کوو چې دوه دوه کسان به یو یو کوټه کې سم دی دوه دوه کسان مخکې شي دیره مېلمستیا ورکړې ده د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي دي نوکرانو ته وایي چې دی څنګه ته ورننوته بنیامین ته وې رورې مه خپه کېږه زه هغه یوسف یم قد من الله الله په ما ډېر لوی احسان غږ به نه کوې دوی به نه پوهېږي زه یې پسې چل پاتې کوم خو ته به پوه ځان نه پوهېږې خوشحاله شو سهار وختي نوکرانو ته یې دا څه وکړې چې دا په کوم جام باندې د سرو زرو جامو په دې تاسو غله ورکوې دا د دې بنیامین په دې بوجه کې بند کړې پټ غونډه کې دوی در باندې پینه شي چې غلې ورکړه یو یو کس یو یو بود نمونه یو یو لولي کل دار پلان کی دار پلان کی دار بنیامین او قافله کله روانه شوه نو نوکران ته आवाज ورته وکړي چې موږ جام روک شوی هلکه بادشاه جام روک شوی دی او که چا دا جام راوړو نو هغه له به یو بار غله ورکو یو انډې به ورکو چې هغه نه کو اے قافلې والا تاسو ته هم راشه موږ خو د پیغمبر اولاد یو موږ څه غله خو نه یو پرې نه راشه موږ سامانونه ټول لټو یوسف علیه السلام ته تاسو پټ کړی دی وی نه مونږ غله خو نه یو مونږ د یعقوب علیه السلام پیغمبر اولاد یو وی ښه که د چا ګوډي کې راوخت څه سزا به وي څه سزا به وي وی زمونږ د یعقوب علیه السلام شریعت کې خو دا سزا ده چې هغه به د هغه بادشاه غلام وي که د چا ګوډي کې راوخته هغوی ته پټه چې مونږ نه پټ کړی ابا صاحب ستا غلامي تاله به درکوو وې نه فیصله هم کړې ده ما سره هم دا فیصله کړې ده همدې به زه پاتې کوم مینتونه زاره شو خوند یې ونه کړ واپس راغل چې راغل پلار ته بابا وې ستا غږي خو غلا وکړه که نه بنیامین او په غلا کې باچا ځان سره ایسار کړ یعقوب علیه السلام ورته وایي بیا هم را سره وکړه لا وله ما یو ځای غیب کړ نو څومره نه بل غیب کړ ای بابا دروغ نه قافلې ونه تپوس وکړه ان تپوس وکړه موږ دروغ وایو خبره خو حقیقت قافلی والا مو چې بادشاہ سره دی چې سموده تیر شو غلا بیا خلاص شو دا پلاو ته یو بچي لاړ شي تاسو مې ربانی کې دا دا خبر والے دا مرورم چې څه بچي چې دې څنګه لاړل او مخامخ شو چې موږ راغلیو او زمونږ غپلار جاری او دومره جاړي چې وبد وبيدت عيناه وهو کظيم چې د جړا د وجه سترګې ړندې شوې دي رحم وکړ په مونږ او زمونږ په پلار او دا زویره لره ډیره دارو چې ولا بوزو یوسف علی السلام ورته خپل بادشاہانو باغ نقاب چولو یو تلریک اتاج یو تلریک وی تاسو ته پته ده چې تاسو د یوسف سره څه کړی دي یادم دي قسم کړی دی بس چې هغوی ورته وکتل وي انک لانت یوسف ته جوړ یوسف یې وایه که نه اوس که بل نور څه چل به ورسره کړی وي که د یوسف علیه السلام په ځای بل رور وي او دومره سختۍ پې د روڼو د لاسه تېرې وې نو کم از کم څو ورځې جیل خو به یې ورکړی که نه تاسو د لاسه زه تاسو کوی ته وغورځولم تاسو خو د وجل یم په خپل ګمان کې او بیا هم رانه جامې ویستې او زما په پلار هم څونه سختې تېرې کړې په پیغمبر پلار او زما دا کمیس یو څه زما د پلار په مخ ور واچوي سترګې به جوړې شي دی چې را روان شو نو یعقوب علیه السلام خپل کور خاوندانو ته وایي وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون وی په ما خو نن د یوسف خوشبونی لګي دا هغه خوشبونی را باندې لګي وی تالله انک لفی ضلالک القدیم مغه غړې خبرې کوي کنه یوسف کم دی خو په خوا به خورې شوي بلا شلګونه کلونه تیر شوي دي وی نه کنه خو چې څنګه کمیس راوړ د یعقوب علیه السلام پرې مخ یې ور واچو فرتد بصیرا جوړ شو وایي ما درته نه وي ځای چې زه مصر ته لاړل د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې د یوسف علیه السلام خپل ورونو ته څونه ظلم زیاتی هېڅ قسمه غوسه وس نن پلار راوړی ورور څوک نه معاف کوي که معافي ترې غواړي قسم دی کې څوک معاف کوي نو ما خبره د غصې پورې کوله چې غصه د الله نعمت دی خو چې په ځای استعمالې بې ځایه نه ګورې د حد نه زیاته نه بې ځایه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وی غصه ایمان داسې خرابوي لکه چې شاتو کې سرکه واچوي هغه شات تراخه کړي یو دویم حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وي چې کوم سړي د الله د رضا لپاره په دنیا کې غوسه قابو کړه، غوسه پرې راغله او ده قابو کړه، د قیامت په ورځ به رده نه الله راضي وي. او بل حدیث پاک کې راځي چې کوم سړي له غوسه راغله او ده هغه غوسه قابو کړه په دنیا کې الله به د ده په زړه کې امن او ایمان واچوي. څومره بهترین شی دی چې عایشه صدیقه رضي الله عنها به کله غوسه شوه، کور کې غوسه راځي که نه؟ نبي علیه السلام مبارک به یې د هغه وخت دغسې ونیوه. او په دې ګوتو به یې داسې مزه دا به یې له غوږو مزه عایشې وایي غوسه دې قلاره شوه هغې به ویل الله رسوله غوسه دې ختمه شوه څومره عجیبه ښکلی پیغمبر موږ د هغه دعوه کوو چې موږ د هغه امتیان یو زموږ پیغمبر دی او د الله نه سوال کوو چې خدای د هغه په نفس قدم هم روان کړی شته که نه نو حدیث پاک کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي چې پهلوان هغه سړی نه دی چې پرځونې کوي پهلوان هغه سړی دی چې ده له غوسه راچې دی په هغې قابو مونی دا پهلوان دی او د قیامت پر ورځ به ته الله راځي حضرت جعفر صادق رضی الله عنه چې ډېر لوی سړی تېر شوی دی یو نسخې دی کړی امام جعفر صادق ته ورته وایي ډېر نفیس او ډېر خشته ژوند به یې تېرو جامه پاکه وجود پاک خط و خور نه ځان پاک ساتل یو ویل یو ته ځل وبا چولې چې وبا چولې نو هغه ویل نه هغه لوټه پرې وتاو د جامین د خطو شوې او دارې مرتاو شوې د لغو سوارله نو هغه ویل قرآن شریف کې الله د صبر کوونکو خلکو صفت کوي نو هغه ویل ورته د آیات وایي چې بل عافینا عن الناس چې الله خو د عفو کوونکو صفت کوي کنه خل الله د عفو کوونکو صفت کوي نو دی ورته ویل چې زما معاف کړئ نه وی والکاظمین الغیظ وی الله خدا هغه خلکو صفت کوي چې په غوسه قابو مونږ کنه نو دی وته وی وی ما خپل غوسه باندې قابو مونږ ته سم درته نه وی اویل اویل دا وته پکې دویم ټکی وی چې ولا عافین عن الناس الله خدا هغه نه پس د بل چا صفت کوي چې څوک چاته عفو کوي وی هم معاف نیم کړی ناوی والله يحب المحسنين وی الله خو ورپسې وی چې څوک احسان کوي نو هغه سره الله مینه کوي وی خدم تاسو احسان کوم زاده مکړه په مخه غصه مې بند کړه معاف مې کړه آزاد مې کړه او وتی راځه څوک جرګه ولا لا وسی کوړه جرګه او معافی نه غواړم او بیا نه معاف کړي مشران ورله بوزي ما معاف کړي بیا دې نه معاف کوم زمارونو خبره مې د غصې پورې کوله چې غصه د الله یو نعمت دی چې په انسان کې وي د دې غصې په وجه بس په عزت محفوظي د دې غوسې په وجه به ستا د ښځې عزت محفوظ وي، ستا مال به محفوظ وي، ته به محفوظ یې، ستا دین به محفوظ وي، ستا ایمان به محفوظ وي، ستا مسلماني به محفوظ وي، که غوسه نه وي نو خلک به درنه مال وړي، په مسلمانۍ به دې حمله کوي، په خدای به حمله کوي، په پیغمبر به بد وایي، په جومات به دې حمله کوي، تا نه به عزت به دې اخلي، نو چې غوسه نه کوې خو بیا بې غیرته شو سړی، خو دومره غوسه چې د خپلې اندازې مطابق زیاته نه او چې وس دې کېږي نو مه کوه غوسه. چې د حد نه زیات هر شی شو نو هغه د انسان لپاره نقصان وي نو که غوسه د حد نه زیات شي د یو لوی نقصان بل نشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر قاتل د حضرت حمزه وحشي راغی حضور پاک مبارک له څومره ظلم یې کړی د حضور پاک مبارک پرې وجلې دی او بیا سه به سینې ولا شلولې ده او بیا ته زړه راستې په غزلې چکونه لګولې دي او بیا پۀ اینه رستره اینه باندې چکونه لګولي دي او پوزه او غوږونه یې ترې پرې کړي دي، هغه یې امېل کړی دی، په غاړه کې به هندی اچولې او ګډېده به. هغه هنده راله او د نبي علیه السلام نه یې معافي وغوړوي، معافي. غوسه یې هم ورته ونه کړه. هغه وحشي راغی، نبي علیه السلام چې ولید، وي ته وحشي یې؟ وي او. وي حمزه تا وژلی دی؟ وي او. نو غږ یې ونه وي چې او ما وژلی دی؟ وي صاحب چې الله ته څه منظوره وه نو. ښه بس هېڅ غوسه یې ورته ونه کړه، هېڅ یې ورته ونه ویل، دونه یې ورته وویل چې وحشي تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړی مخ یادېږي، بس یو مهرباني وکړه چې ته جهاد له ځه چې ما نه یو پوټی زه تا ته نه ګورم چې ما ته تره نه یادېږي. باقي خبره خلاص شو هغه ویل صاحب د الله رسول ایمان خو قبول دی که نه ویل او او ځه جهاد مسلمة الکذاب غوندې لوی کافر چې دی نو هغه مردار کړ مسلمه الکذاب د پیغمبرۍ دعوی کړې وه دا لوی دشمني د پیغمبر نو وحشي به وروسته وی وی چې کافر هم یو غټ مسلمان مې وجلی دی چې نبی علیه السلام تر او چې کله مسلمان شو نو لوی کافر مې وجلی دی چې هغه مسلمه الکذاب دی نو غصه نکول ګور حدیث نه قران شریف کې الله فرمایي چې د خاوند او د خځې روان راشي چې خاوند او د خځې روان راشي نو څه چلو کا دا قران شریف چې لاول خو چې زه وته جدا کړ کوټه وته بدل کوټه جدا هم ټول عمر نه لګ یو موقع لا کدا سی وی وی وها او حدیث کې راځي ضربا غیر مبرح سخت وهل نه معمولی دا العلاج دی طلاق علاج نه دی ګور یو خلک په غوسه کې دې کانو به ورده یا ورسته راشي او طلاق به سره وي یا رجینو ډېر سخت غوسه ومنو دا خیال دی چې په غوسه کې طلاق نه واقع کیږي دی سخت غوسه ومنو نو موږ وایو چې خاوند او ښځه یو بل ته خاندي خوشحالېږي خو طلاق څوک نه ورکوي نو خو غوسه ترې ورکوي زمارونو غصې نه ځان ساتي د غصې انجام خرابي ټوپک تماچه وراړې سړی به ملکې نو تا خو لږه غصه وکړه وروسته به څه کوې یو جي زما عزت ته نقصان وکنه چې ما ته ډز نه کو خنو اوس چې پولیس را راځي ستا په کور کې ګرځي د عزت پچاله ورونو په بکسونو کې د لږه خځه د لو جامې او باسي د عزت پچاله او چې اټکړی تر اوس په نیواچې او په تاڼه کې دی بیا هلته کې په حوالات کې بند کړي دا د عزت څه شو اب پوټي عزت به سوچ کړو د حضور پاک په وینا باندې عمل کړو چې غوسه باندې قابومونه الله به تعالی کې امن او ایمان واچي دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی دو سو پچپن انتیس بارہ دا کیسٹ به تاسو ته الجنیت اکیډمي اینډ ریکارډنګ سنټر محله عیساخیل ضیا مارکیټ نیو روډ مینګوره سوات کې د قاري محمد اقبال سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو جمله کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه تر لاسه کیدای شي خصوصاً د جمیعت العلماء اسلام د قائدینو او د تبلیغي جماعت د